وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا دعا إلى الحق وهدى إلى الخير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وظن فإن الظن أكذب الحديث هنا الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان في جوف عبد الإيمان والحسد رواه ابن حبان في صحيحه ومن طريقه البيهقي صدق رسول الله العظيم اورونو مؤمنانو ښکاره خبره ده چې انسان تل په ژوندانه کې د ډول ډول مصیبتونو او مشکلاتو سره مخ کیږي د ځینو ناروغیو سره مخ کیږي البته دغه ناروغي چې انسانانو ته پیښیږي ځینې ناروغي جسمي ناروغي وي چې په وجود او په جسد او په بدن پورې اړه لري، لکه چې چا ته د سر درد پېښ شي، پېښ شي، او د معدې درد ورته پېښ شي، د زړه درد ورته پېښ شي، زخم ورته پېښ شي، یو بل مشکل او دردناکه ناجوړي ورته پېښه شي، دا یو ډول ناروغۍ دي. او ځینې فکري او قلبي ناروغۍ دي. فکري او قلبي ناروغۍ چې انسانانو ته پېښې شي دا ډېرې ستونزمنې او تکلیف لرونکې وي. دا چې د زړه او فکر ناروغۍ چې په فکر او دماغ او د انسان په روحیاتو پورې اړه لري، دغه ناجوړې ډېرې خطرناکې وې، ځکه زیات وخت ئې علاج و خلګو ته معلوم نه وي. دا چې دغه ناجوړې کومې دي دا خورا زیاتې ناجوړې دي. په اوس دنیا کي ددغه ناجوړیو لپاره نوي کشفیات سوي دي چې هغه په هغه پن یا په اصطلاح ارواپوهنه پوري اړه لري خو دا یو شی چې ډېر پخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته ښودلی دی، دغه تر بحث لاندې نیسو، چې د یو چا په زړه کې یوه ناجوړي پېښه شي، هغه ناجوړي د حسد او د عناد په نامه باندې یادېږي. دا ډېره غټه ستره ناروغي ده، دا ناروغي سخته هلاکوونکې ده او دغه ناروغي سخته تباه کوونکې او بربادوونکې ده او درملنه یې هم خورا زیاته ګرانه ده. کلک مقاومت. او کلکې مبارزې ته اړتیا لري. همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسد څخه منع کړې ده او هر هغه شی چې د حسد لپاره لامل جوړیږي د هغه شي منع یې هم کړې ده، ځکه ټول عمر د ځینو شیانو لپاره ابتدايي مراحل وي، د مثال په ډول باندې یو څوک غلا کوي دغه غلا ابتدايي مراحل لري، هغه مراحل یې دا دي چې دی لومړی هغه کس معلوموي چې شتمن وي ورپسې دا معلوموي چې څومره شتمني لري د هغه پسې دا معلوموي چې دا مال دی چیرې ږدي او څنګه یې حفاظت کوي د هغه څخه وروسته هغه اسباب و وسایل پیدا کوي هغه وخت ټاکي چې دی غلا پکښې کوي وروسته بیا د غلا اقدام کوي دا یې ابتدايي مراحل دي. دغه حسد او عناد چې یوه ستره ناروغي ده او عظیمه ناروغي ده، دا هم دغسې ابتدايي مراحل لري چې د یو چا په زړه کې حسد و عناد شیندي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسد څخه هم منع کړې ده او د هر هغه شي څخه چې د حسد زېږنده وي د هغو شیانو څخه یې هم منع کړې ده. هغه ابتدايي مراحل چې د حسد لپاره دي، د هغو څخه یې هم منع کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و ای مسلمانانو ای د اسلام د دین پیروانو د ګمان څخه ځان وساتي ځکه ګمان هغه سخترین درواغ دی او د دې پسې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تحسسوا ولا تجسسوا تاسو پلټنه د خلکو د عیبونو مه کوئ، تاسو د خلکو په شعرانو پسې د هغو د عیبونو، پلټنو، پسې څراغ مه اخلئ، تاسو پر چا باندې ګمان مه کوئ، ځکه دا د حسد زېږنده دي، دا هغه شیان دي چې د یو چا په زړه کې ستره ناروغي پیدا کوي. ولي ځکه که چيري يو سړی په خپل ګمان باندي يو فکر وسنجوي او دا ووايي چي ماته پلان تاوان رسېدلی دی او يا پلانکي کس ته تاوان رسېدلی دی کېدای سي د پلانکي کس له لاسه ښه وي کله چي ده دا ګمان وکړي د دغه ګومان لپاره شیطان ده ته ډول ډول قرینې او علامې هم پیدا کوي چې پر هغه کس باندې هغه موضوع تاوانوي، حال دا چې هغه کس به ډېر بري وي د هغه کاره څخه، بیخي به وي نه. کله چې دا ګومان د ده په زړه کې پیدا شو، نو د هغه سړي په مقابل کې یو ډول کرکه ایجاد شوه، د کرکې د ایجادېدو څخه وروسته په دوهم قدم کې د ده په زړه کې حسد د هغه سره پیدا شو، او همدا ډول که چېرې ته راولاړې ته د یو چا عیبونه پلټې، د یو چا د عیبو د پلټنې لپاره دې څراغ اخیستی، نو که هر څومره عیبونه ته د هغه کس کې پیدا کړې، هغومره به د هغه کس مینه ستا په زړه کې کمېږي، د هغه کس سره به ستا کرکه زیاتېږي، هر څومره چې کرکه زیاتېږي، په هغه پیمانه باندې به ستا په زړه کې حسد زیاتېږي، نو په دې منظور باندې. که چیرې یو کس په چا پسې د عیبونو پلټنه کوي، پر چا ګمان کوي، د شا د خوا خبرې پسې کوي، دا ټوله که چیرې د یوه اړخه څخه د آن حضرت صلی الله علیه وسلم دغه لوړې مفهوم لرونکې ویناوې وڅیړل شي، دا ویناوې ټوله د حسد زیږنده دي. او که چیرې د بل اړخه څخه وڅیړې بیا دا اجتماعي حقوق د مسلمان دي، یو مسلمان ورور به یې تر پښو نه لاندې کوي، ځکه آنحضرت صلی الله علیه وسلم و ټولو ته فرمائی، وکونو عباد الله اخوانا، اې مسلمانانو، اې د اسلام د دین پیروانو! تاسو د الله جل جلاله داسې بندګان جوړ سئ چې په خپل منځ کې مو د ورورګلوۍ فضا وي، ستاسو په منځ کې ورورګلوي او اخوت وي، د ورورګلوۍ مینه او محبت وي. ځکه نبی علیه السلام د داغه وینا وروسته بیا زیاتوي المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره مسلمان د مسلمان ورور دی مسلمان ورور به پر بل مسلمان باندې ظلم نه کوي بېعزتي کوي بیا نه سپکاوی بیا نه کوي دا د مسلمان ورور پر مسلمان باندې حق دی د آنحضرت صلی الله علیه وسلم د دې مبارکې وینا څخه ډېر وصیتونه و خپلو امتیانو ته ښکاره سوه، هغه دا چي کله یو نور مسلمان په ټولنه کي اوسېږي، زما وروره مسلمانه! ته پر بل ورور مسلمان باندي ظلم نه کړې، کله چي له هغه سره کاروبار کوې دوکه به نه ورسره کوې، شی چي باندي خرڅوې درواغ به نه ورته وایې او کله چي ته خبري ورسره کوې په خبرو کي به یې تهدیدوې نه، مسخرې به نه باندې کوې چې سپکاوی یې وشي په چپلاخه به یې نه وایې چې ظلم باندې وشي مال به یې په غلا نه ځینې اخلې مال به یې په زور نه ځینې اخلې داسې خبره به نه کوې چې د هغه سپکاوی په راځي یا د هغه بېعزتي په راځي دا د مسلمان ورور حقوق دي پر تا باندې که چیرې دغه حقوق ته د مسلمان ورور ولا ورکړې بیا ستا په زړه کې نور حسن او عناد نه پاتېږي او بیا نبي علیه السلام د دغه حدیث په تعقیب باندې داسې فرمایلي التقوا هاهنا التقوا هاهنا التقوا هاهنا نبی علیه السلام خپلې سینې مبارکې ته اشاره وکړل ول تقوا دلته ده تقوا دلته ده او تقوا دلته ده او بیا آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل ول که چیرې یو مؤمن مسلمان یا یو کس شر غواړي د دغه سزا ملکوت ته هیڅ نه شي وړلی، نه اړتیا ورته شته، دومره ستره ګناه ده. بیا آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي، وکل المسلم علی المسلم حرام دمه وعرضه وماله، هر مسلمان پر بل مسلمان باندې، د دا یوه مسلمان پر بل مسلمان باندې وینې تویول حرام دي، مال او سامان اخیستل یې حرام دي او د هغوی ضیاع یې حرامه ده. دا د مسلمان حقوق دي که چیرې یو سړی راولاړ شي د مسلمان ورور دغه حقوق ترسره کړي ظلم نه باندې کوي مال یې نه اخلي سامان یې نه اخلي وینې یې نه تویوي شکنځل نه ورته کوي مسخرې نه باندې کوي په سپکو الفاظو یې یاد نه کړي عیب جوی ونه ګرځېږي او د هغه مؤمن مسلمان غیبت ونه کړي، بلکې د ده چې کوم مقام او منزلت دی په هغه توګه باندې ورته وګوري، نو بیا د مؤمن مسلمان ورور د بل مؤمن مسلمان سره هېڅ په زړه کې حسد، بغض، عناد نه پاتېږي، ځکه دی د الله جل جلاله د دې امر تابع دی چې د هغه مسلمان ورور غیبت نه کړي، د هغه مسلمان ورور سپکاوی نه کړي، د شا د خوا خبرې نه پسې کوي، مال یې نه ضایع کړي، سامان یې نه ضایع کړي، ظلم نه باندې کړي. حسد خو دې ته ویل کېږي چې یو څوک په یو مقام کې وي، مال ولري، یو څوک علم ولري، یو څوک منزلت ولري، یو څوک تقوا ولري، نو دی په زړه کې د هغه کس سره داسې کرکه ایجاد کړي چې د ده مقام او منزلت یې نه وي خوښ وای، کاشکې ده نه درلودای، نو ځکه په بدله کې دا غیبت کی وای دا چندان شی نه دی مال یې اخلي غیبت یې کوي عیبونه یې لټي پر حق یې تېری کوي سپکاوی یې کوي نو په دې منظور باندې ان حضرت صلی الله علیه وسلم مؤمن مسلمان ته هدایت او لارښوونه کړې ده وایي دغه شیان دغه د مسلمان ورور حقوق ولا ورکړه ستا په زړه کې به د مؤمن مسلمان سره حسد هیڅ پاته نسی او حال دا چې حسد ستره ګناه ده ستره ناجوړي ده، دا یو کلکه مبارزه او کلک همت ته اړتیا لري. د دې لپاره به یوه پېښه د صحابوو په ژوندانه کې تر بحث لاندې ونیسو، هغه به د دغه حسد د اهمیت چې دا څومره غټه ناجوړي ده او د حسد د زړه څخه ایستل څومره غټ کمال دی، غټ همت دی، هغه به ښه پکښې روښانه شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې آنحضرت صلی الله علیه وسلم لا ژوندی و، څو عجیبه پېښې رامنځته شولې چې هره عجیبه پېښه یې یو ډول حیرت په زړه کې غورځوي او یو ډول ژړا او یو ډول افسوز و فریاد د انسان په زړه کې زېږوي او هره پېښه یې د عبرت ډکه پېښه ده. یوه پېښه د ډېرې معاونه پېښه ده چې په دې پېښه کې هم عجیب عبرتونه پراته دي او دغه پېښه به یو په مختصرو الفاظو بیان کړو نو د دغه حسد چې څومره لویه ناروغي ده له دې روښانتیا به پکښې راشي. د ډېرې معاونه پېښه داسې وه چې د بني عامر قوم څخه یو کس ابو براء نومېدی نبي علیه السلام ته راغی. نبی علیه السلام ته وویل یا رسول الله زموږ قوم بني عامر نومیږي زموږ قوم غواړي چې د اسلام په دین مشرف شي نو ځکه وداعیانو ته دعوت کوونکو ته د دین ولارښوونکو ته اړتیا لري ای د الله پیغمبر ته زما سره څو کسان را سره که زه یې په خپله پناه کې بوځم هلته به زموږ په قوم کې و خلکو ته د دین دعوت وکړي دین به ورزده کړي نیک اعمال به ور ازده کړي، د اسلام د دین احکام به ور ازده کړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د غوښتنې په جواب کې یوه لویه ډله صحابه، چې هغه حافظان وه، د دین پتنګان وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان وه، داسې کسان یې په لاس ورکړل. هغه داسې کسان وو چې د خپل مبارک ژوند ئې ټوله د الله دین ته وقف کړې وو، د شپې د تهجد په لمونځونو باندې ولاړ وو، ټوله شپه به ئې الله ته اوښکې تویولې او ټوله شپه به ئې الله جل جلاله ته فریاد کاوه او د ورځې به د قرآن په یادولو، د احادیثو په زده کړه باندې بوخت وو، داسې نیک انسانان وو. او ټول عمر ئې د مسجد نبوي و خدمت ته بېل کړی وو، کور ئې نه درلودی، اولاد ئې نه درلودی، د الله عاشقان و داسي کسان وه، داسي یوه اویا کسیزه ډله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو برا ته په لاس ورکړه، د دې د پاره چي بني عامر قوم ته ولاړ سي او هلته د دین دعوت و تبلیغ وکړي. د دغه بني عامر قوم مشر به عامر بن طفیل نومېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مبارکو اصحابانو کې یوه قاصد ته یو خط ورکړ، په هغه خط کې نبي علیه السلام څه ویناوې عامر بن طفیل ته لیکلې وې چې هغه د اسلام د دین دعوت و، د حقاني دین ته رابلنه وه. صحابه سره د هغه ابوبراء ملګري وبیر معاونه سیمې ته ورسېدل. کله چې بیر معاونه سیمې ته ورسېدل، نو دوه اصحابان یې بېل کړل چې یو عمر بن امیه نومېدی او بل منذر بن عمر نومېدی، دا دوه کسان یې بېل کړل چې تاسو به دا اوښان څروئ، د اوښانو حفاظت به کوئ، موږ پاته کسان به ولاړ شو، اول به د باچا سره ووینو، د باچا یا د قوم د رئیس تر لیدنې وروسته به بیا د نورو خلکو سره ووینو، د اسلام د دین دعوت به وکړو. دا دوه مبارک اصحابان یې دلې پرېښول او هغه نور کسان روان شول. کله چې هلته ور ورسېدل نو په هغو کې یو قاصد و، هغه قاصد وویل چې اول به زه ورشم و عامر بن طفیل ته دا خط به وروړم، د هغه څخه وروسته به بیا فکر کوو چې څه پېښېږي. یو هغه قاصد وو یو بل صحابي ورسره وو ورغلل و عامر بن طفیل ته عابر بن طفیل ته چه خط وله ورکی عامر بن طفیل چه پوه سو چه دا د مسلمانانو قاصد دي په ډیر ظلم او وحشت سره ئې نیزه راواخستل او قاصد ئې په نیزه باندې وواهه په هغه ځای باندې شهید کړي. د هغه مبارک صحابي مظلومې وینې ئې پر دې مځکه باندې توی کړلې او هغه پاک صحابي د قرآن حافظ، د احادیثو حافظ چې د الله عز وجل د پاره ئې خپل ټول ژوند بلکې د ژوند هره لحظه ئې وقف کړې وه، د هغه مظلومانه وینې پر مځکه باندې وبهېدلې او په شهادت ورسېد، ده خپل هغه ظالمانه، وحشانه خپله څېره ښکاره کړه. په دې باندې یې بسنه ونه کړل، دستي راووت، خپل قوم ته شاوخوا لېرې او نږدې خلک یې پیدا کړل، په ډېر ظلم او وحشت سره یې پر پاتو اصحابانو باندې جنګ شروع کړ. مبارک اصحابان، د الله د دین عاشقان، د قرآن حافظان، هغو هم مقابله شروع کړل، خو دا چې هغه لږ وه، کافرانو لښکرې ډېرې وې، تر کومه وخته به دې مظلومانو او ناتوانو بې لاسو کړو صحابوو جنګ کولای، تر داسې اندازې پورې چې د اویا کسه صحابه اکثره ئې شهیدان سول، یوازې کعب بن زید چې دوی یې مړ بللی وو چې دا وژل سوی، شهید سوی دی، خو هغه زخمي وو شهید سوی نه وو، نور ټوله صحابه شهیدان سول. حضرت عمر بن امیه او حضرت منذر بن عمر رضی الله عنهما دوی دواړو اوښان یو ځای څرول د لیرې څخه یې ولیدلې چې داسې غټ غټ مرغان چې د حیوان د حیوانانو غوښې خوړونکي وه یا د لاشو غوښې خوړونکي وه داسې حیوانات مرغان یې ولیدل چې په فضا کې ګرځېدل دا یوه کس اول ته وویل چې ورور حتما دلته یو څه پېښ سوي دي چې دغه مرغان ګرځي کله چې هغې سیمې ته رانژدې شول چې ویې کتل د دوی ټوله مبارک اصحابان، مبارک ملګري، د قرآن حافظان، په وینو کې لیت پیت پراته دي، ټوله شهیدان دي. کله چې دوی ورته وکتل نو حضرت عمر بن امیه رضی الله عنه وویل چې راځه چې ځو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړو او ورته ووایو چې زموږ سره خو داسې چل او دوکه وشوه، زموږ ملګري ټوله شهیدان شول. نو توره یې واخیستل، د کفارو په لښکر باندې ورګډ شو، تر هغه اندازې چې شهید شو، خو حضرت عمر، عمر بن امیه رضی الله عنه، هم جنګ شروع کړ، هغه ونیول شو او حضرت منذر رضی الله عنه هم شهید شو، د نورو ملګرو پر لارو باندې ولاړی. کله چې دوی هم شهیدان شوه، نو بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغله. په هر صورت، دا پېښه چې رامنځ ته شول، په دغه کسانو کې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو غلام هم و چې مالک بن فهیره نومېدی، هغه هم په دې جنګ کې شهید شو. دی، یعنې مالک بن فهیره رضی الله عنه، چې کوم چا شهید کړی و، د هغه قاتل جبار بن سلمه نومېدی، دغه جبار بن مسلمه یو وخت مسلمان سو، کله چي مسلمان سو صحابو ته به یې دا قصه کول، ویل ما چي کله مالک بن مهیره په نیزه باندي وواهه، هغه چي شهید کېدی د شهید د شهادت پر وخت باندي یې داسي وویل، فزت ورب الکعبه، کامیاب سوم. د کعبې په رب دې مې قسم وي چې کامیاب شوم. وایي په هغه مهال زه داسې حیران ولاړم چې دی مړ هم شو، د دنیا ژوند یې نور ختم شو، دی څنګه و ځان ته کامیابه وایي؟ خو زه نه پوهېدلم چې کامیابي چېرې ده؟ اصلاً تر ژوند وروسته کامیابي د انسان راځي. اوس دا چې د صحابه وو څومره مېړانه وه او څومره قرباني وه دا خو بېله خبره ده په ټولو کې تعجب لرونکې خبره دا ده چې د داسې ظالمو او وحشي انسانانو څخه یو کس د اسلام په دین باندې مشرف کېږي د داسې کسانو څخه یو کس د اسلام په دین باندې مشرف کیږي چې د مبارکو حافظانو، عالمانو، صحابوو، پاکو او پر دین مئینو انسانانو ظلم ئې باندې کړی او په وحشت باندې یې د دوی پاکې او مبارکې وینې توی کړې دي پر مځکې باندې په مظلومانه وینې ئې پر مځکه څڅولې دي د داسې کسانو څخه یو څوک اسلام راوړي. هغه بیا د صحابه وو په منځ کي ژوند کوي، صحابه حسد نه ورسره کوي چي اې ظالمه ته خو هغه څوک يې چي په څه ظلم باندي دي صحابه شهيدان کړل، د صحابه وو په منځ کي بیا داسي څوک ژوند کوي هغه عناد، بغض نه ورسره کوي، په کرکه نه ورته ګوري او دا ورته وايي چي کله د اسلام دين ته ته راغلې، ته مسلمان سوې، ته ټول هغه حقوق پر موږ باندي لرې چي رسول الله صلی الله عليه وسلم موږ ته راښودلي دي. ستاوینه به موږ نه تویو، ستا سره به حسد نه کوو، ستا سره بغض و عناد موږ نه کوو، ستا مال نه اخلو، ستا سامان نه ضایع کوو، دا ټول حقوق موږ تاته ترسره کوو. دا څومره ښایسته مثال دی. تاسو ئې اوس په خپل زړه برابره کړئ چې یو چا ستا ورور، ستا زوی، ستا قریب په داسې ظلم او وحشت د الله د دین لپاره وژلی وي. په داسې ظالمانه ډول باندې یې وژلی وي او د هغه کس سره بیا ته په محبت او مینه اخلاص کې ژوند کوې دا څومره ستره خبره ده نو یو کس ستا ورور مسلمان چې ستا همسایه دی ستا سره په کلي کې اوسېږي ستا سره په ښار کې اوسېږي نه یې ستا مال اخیستی دی نه یې ستا وینې توی کړي دي، نه یې ستا زوی وژلی دی، نه یې ستا ورور وژلی دی، نه هیڅ ظلم یې نه دی درسره کړی، ته ولې د هغه سره په حاضرۍ کې حسد او عناد او کرکه لرې؟ ته د صحابه وو ژوند ته خو لږ وګوره، ستا همسایه دی، تر تا یې ښه کور جوړ کړی دی، ته په کرکه ورته ګورې چې د ده ولې کور تر موږ ښه دی؟ دی ولې تر موږ شتمن شو؟ په قریبانو کې مې یو څوک عالم پیدا شو، ولې دی علم لري، زما د علم رتبه پر ټیټه ده. په ټولنه او په ښار کې یو عالم پیدا شو، نور کسان چې هغه د ده ټیټ رتبه سي، هغه په کرکه ورته ګوري، حسد او عناد دا د ده حال نه زغمي، سبحان الله، سبحان الله، څومرې لرې والی دي، څومرې لرې والی دي، د صحابه وو ژوند ته خو کله شي وکتل شي. ښه مثال یې دغه دی چې جبار بن سلمه د هغه کسانو د ډلې څخه دی چې اویا کسیزه صحابه یې په څه رقم ظلم و وحشت و بربریت سره شهیدان کړل، بیا دی د مسلمانانو په زړونو کښې محبت لري، مسلمانان ټول د ده حقوق پر پایه ږدي. سبحان الله ستا سره ورور هیڅ ظلم نه دی کړی، ستا همسایه ستا د ټولنې سړي هیڅ ستا سره نه دي کړي، بیا هم ته حسد و کرکه ورسره کوې، نو ته څونه ټیټ رتبه یې، لږ و الله ته رانږدې سه. یو بل مثال یې دا دی، حضرت حمزه رضی الله عنه د مسلمانانو د پوځ او د لښکر زمری و، د مسلمانانو د لښکرو د لومړیو لیکو زمری و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبت ورسره درلود. د ده په اړه صحابه وايي، وایې حضرت حمزه رضی الله عنه چې شهید شو نو بیا د مکې وحشیانه کافرانو او ظالمانو ډېر ظلم ورسره کړی و، پزه او غوږونه یې ځینې پرې کړي وه، ټوک ټوک یې کړی و، سینه یې ورڅېرلې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپل خوږ، مهربانه او ګران اکا دا مظلومانه جسد ته وکتل دومره ئې وژړل چې صحابه وائي موږ د رسول الله صلی الله عليه وسلم دومرې اوښکې هيڅ کله نه وې ليدلې. رسول الله صلی الله عليه وسلم دومرې اوښکې پر توی کړلې ځکه چې يو خو په حمزه رضي الله عنه کې هغه جوش و خروش و هغه د اسلام او د دين سره مينه محبت او هغه د همت غر و چې کفارو به هر کله د ده سره د جنګ په وړاندې زړونه او بدنونه لړزېدل. او له بله اړخه څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره دومره محبت د ده حضرت یعنې حضرت حمزه رضی الله عنه ځورېدلی خو حضرت صوفیا رضی الله عنها د دې په اړه باندې یو صحابي روایت کوي وایي کله چې دا مبارکه خبره سوې وه چې زما ورور داسې په ظلم او وحشت و بربریت سره شهید سوی دی نو وایي موږ یو ځای ناست د احد په میدان کې چې د حمزه رضی الله عنه د شهادت په یقین راغلي وو، نو وایي، موږ یوه ښځه ولیدله چې ډېره تېزه روانه وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وپېژندل چې دا زما عمه ده، زما د خور اکا، زما د مهربانه اکا خور ده، هغه ځورېدلې بي بي ده چې د خپل مظلوم ورور د حال لیدلو لپاره چابکه روانه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم. د خپل عمه زوی حضرت زبیر رضی الله عنه ته وویل چې تواسه مور دې وګرځوه اجازه مه ورکوه چې د خپل ورور دغه د ظلم په حال کې د خپل ګران ورور جسد وویني چې ټوک ټوک سوی دی حضرت زبیر رضی الله عنه په ډېره تلوار او چابکي سره ورغلی مور یې منع کړل دا چې د مور د ده مور د حضرت حمزه رضی الله عنه کور د رسول الله صلی الله علیه وسلم عامه دا د خپل مظلوم ورور د ګان او خور ورور په ظلم باندې خبره سوې وه نو په ډېره جذبه باندې روانه وه نو د خپل زوی یې پورې وهي هېڅ یې د ده خبره ونه منله او هغه ته یې دومره وخت ولور نه کړي چې دا مور په زوره راوګرځي نو زبیر رضی الله عنه ورته وویل، ای مور! رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نه کوي، هغه وايي مه ورځه، نو دا مبارکه بي بي وايي چې د الله پیغمبر اجازه نه کوي نو نه ورځم، خو دا خبره زما واورئ، زه هېڅکله نافرماني نه کوم د الله څخه، زه په دې افتخار کوم چې زما ګران او خوږ ورور د خوږ دین لپاره قرباني شو، زه په دې افتخار کوم، هېڅکله نه ناراضه کېږم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدف هم دا و چې دا ښځه د عاجزه ده کله چې دا ورور وویني پر دا حال باندې وبه نه زغمیږي صبري به وکړي ځکه نبي علیه السلام منع ځنې کول نو نبي علیه السلام چې کله د دې خبرې واورېدلې بېرته اجازه ورکړله دا مبارکه ورل خپل مظلوم ورور پر اسلام باندې قرباني سوی ټوک ټوک سوی ورور یې ولیدی دا حال یې واخیستی د عجوې جامې راوړې وې نو د دې لپاره چې د دې د ورور لپاره کپنس نوره تفصیلي کیسه یې اوږده ده، په هر صورت باندې دغه حمزه رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ئې پر شهادت باندې دومرې اوښکې توی کړې دي چې صحابه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومرې اوښکې موږ هیڅکله نه دي لیدلي، دا د نبي علیه السلام خوږ اکا او د همت غر د اسلام د دین عاشق د اسلام د دین د ساتلو د لومړیو لیکو زمری دا چا شهید کړي؟ دا یو غلام شهید کړي. هغه غلام، هغه مریی وحشي نومېدی. دغه وحشي مریی، د ده نوم چې وحشي و، دی وروسته بیا مسلمان شو. دی حکایت کړي، وايي، زما بادار جبیر بن مطعم نومېدی. زما بادار ما ته وویل چې ای وحشي! د بدر په جنګ کې زما اکا وژل شوی دی. که چیرې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا حمزه وواژه زه به تا ازاد کړم. نو دا وحشي وايي، وايي د جنګ په اوږدو کې چې ما کله حمزه رضی الله عنه شهید کړي په نیزه یې ووهي نو وايي باره زه کرار کښېنستم ډېر خوشحاله شوم چې نور به ازاد یم. دغه وحشي مريۍ د اسلام د سپېڅلي پيغمبر خور او مهربان اکا شهيد کړی دی. دغه مريۍ مسلمان شو بيا د مسلمانانو په منځ کې ګرځوي. هيچا په زړه کې د ده سره حسد او عناد او کرکه نه درلوده چې ای غلامه ته خو هغه څوک يې چې د خوږ پيغمبر خور او مهربان اکا تا شهيد کړی دی. بیا هم څه حسد او عناد نه ورسره کړ. دا یې نه ورته ویل چې ای وحشي، ای غلامه، ای مرییه ته هغه څوک یې چې د مسلمانانو د لیکو د همت غر تا چپه کړی دی؟ دا یې نه ورسره ویل. دا یې نه ورته ویل چې تا د یو خوږ پیغمبر، یو خوږ او مهربانه اکا، تا ظلم ورسره کړی دی، ټوک ټوک دې کړی دی، ته هغه څوک یې؟ بیا هم دغه وحشي چې کله مسلمان سو د مسلمانانو په لیکو کې ګرځېدی مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدایت سره سم د ده ټول حقوق ترسره کول ظلم یې نه باندې کاوه سپکاوی یې نه کاوه مال یې نه ځینې اخیستې بې عزته کاوی یې نه سپکاوی یې نه کاوه او د ورورګلوی محبت یې ورسره کاوه حسد یې نه ورسره درلودی بغض یې نه کاوه ورسره غیبت یې نه کاوه د شا د خوا خبرې نه پسې کولې راسه وروره مسلمانه لږ په زړه کې فکر وکړه قضاوت وکړه چې ستا همسایه ستا د کلي د وطن د قریبانو یو څوک ته په زړه کې حسد او عناد ورسره کوې په کرکه ورته ګورې د هغه یو ځانګړتیا چې واورې ستا زړه یې نه مني د هغه یو امتیاز چې ته ووینې یو کمال چې ته ووینې ستا یې زړه یې نه مني ته بد باندې وايه حسد ورسره کوې او يا د شا له خوا خبرې پسې کوې يا مسخرې باندې کوې سپکوې يې يا ښکنځل ورته کوې يا يې وينې تويوې يا يې ظلم ورسره کوې يا دوکه ورسره کوې د چا سره کوې د هغه تا سره کوې چې هغه نه ته وژلی یې ټکولی یې ستا مال اخیستی دي یې ستا زوی شهید کړی دي یې ستا ورور شهید کړی دي نه یې د اسلام مخالفت کړی دي ته لږ پر خپل حال باندې فکر وکړه، ته لږ پر خپل ځان باندې رحم وکړه، ته څومره لرې روان یې، صحابه وو څه کول، تاسو ته څه کوې، ته یوازې د شیطان د خوشاله کولو لپاره د خپلو قریبانو، دوستانو، همسایګانو سره حسد او عناد کوې، یا یې غیبت کوې، یا یې بد باندې وایې، یا یې سپکاوی کوې، یا یې وینې تویوې، ظلم ورسره کوې، ظلم دا نه مانا چې تا ډانګ پر اخیستی دی، وهلی او ټکولی دې دي، د کوره دې ایستلی دی، چې په سودا کې دوکه ورسره وکړې دا هم ظلم دی که دې په سودا کې درواغ ورته وویل دا هم ظلم دی که دې د ده بېعزتي وکړه دا هم ظلم دی که دې د ده امانت کې خیانت وکړې دا هم ظلم دی دا شنو ډېر شیان په هر صورت باندې مؤمن مسلمان باید د داسې شیانو څخه ځانونه وساتي او همدا ډول یو بل حدیث چې انس رضی الله عنه روایت کړی دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا یجتمع فی جوف عبد مؤمن تغبار فی سبیل الله و فیح جهنم نبی علیه السلام فرمایي وای دوه شیان په مؤمن مسلمان کې نسي جمع کېدلی یو دا چې مؤمن مسلمان د الله په لاره کې جهاد کړی د دې جهاد د لارو او د جهاد د لیکو ګرد او غبار د ده پر وجود باندې مشتې وي د ده په باطن د دا غرض تللی دا او د جهنم اور دواړه په دې کې نسي جمع کېدلی یعنې هغه چا ته قطعا هیڅکله او هیڅکله د جهنم اور نسته چې د ده بدن او وجود باطن و ظاهر یا باطن یا ظاهر د جهاد په لار و په لاره کې ګرځونو لاندې کړی وي داسې چا ته جهنم اور نسي ورتللی د جهنم اور له دا ګرده سره نسي یو ځای کېدلی دا یو شی دوهم شی دا چې د مؤمن بنده په جو او باطن کې ایمان او حسد نسي جمع کېدلی که چا د زړه چا زړه ته حسد ولاړي دا حسد به اخر ایمان ټول له منځه وړي ولې تاسو وګورئ د دې لپاره ښه مثال و ابلیس عزازیل شیطان د ده شپږ لکه کاله عبادت د دا ټوله ولاړې او دی ګمراه سو او همدا ډول یو بل حدیث کې چې اوضمر بن ثعلبه رضی الله عنه روایت کړی دی دی مبارک فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدو تر هغه وخته پورې به خلک په خیر کې وي په ګټو کې به روان وي منافع او ګټې او فایدې به یې وي تر هغه وخته چې دوی یو د بل حسد سره شروع کړي کله چې احساسات سره شروع کړي نو بیا به د دوی ګټې ولاړې شي. نو زما وروڼو دوستانو! د حسد د عناد لپاره د مؤمن مسلمان د حقوقو د برپایه کولو لپاره خو بیخي ډېر احادیث شته. د چا په زړه کې چې ایمان وي، د چا په زړه کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وي، د هغه لپاره یو حدیث هم کفایت کوي. او د چا په زړه کې چې د ایمان محبت نه وي د علیه السلام سره محبت نه وي هغه ته نو که چیرې په لسهاو په زرهاو حدیثونه بیان سي بیا هم د ده په زړه کې هېڅ تاثیر و اغېز نه کوي نو که د چا په زړه کې ایمان وي دومرې مثالونه او دومرې بیان ولره بس دی دومرې بیان ولره بس دی چې دی نور ځان ته متوجه سي چې حسد و عناد څنګه د زړه وغورځوي ځکه دا حسد و عناد یې اخر ایمان له منځه وړي نو الله جل جلاله دې زما ورونو دوستانو موږ او تاسو ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې د خپلو زړونو څخه حسد و عناد وباسو یوازې او یوازې په حقیقي ډول باندې کم حقوق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته راښودلي دي هغه حقوق په پوره ډول باندې خپلو مسلمانو وروڼو ته وله ورکړو، نو د دنیا او د آخرت کامیابي به مو په برخه وي، ځکه د الله جل جلاله امرونه دا ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته رارسولي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه خبره موږ ته د ځانه نه ده کړې، بلکې ټوله خبرې د الله جل جلاله له خوا څخه به موږ ته بیان کړې دي، ځکه الله جل جلاله قسم کوي وما ينطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی مخکې الله جل جلاله قسم کړی دی جواب د قسم ادا دی چې هیڅکله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپلې هوا څخه یوه خبره هم نه کوي ای مؤمنه مسلمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې یوازې هغه وحي دي چې د الله د لورې څخه ورته کول سوي نو د الله جل جلاله له خوا څخه چې وحې راغلي دي، نو ستا په ګمان چې ته قاضي سې، الله ستا خدای دي، ستا خالق و رازق دي، ستا سره حساب کوونکی دي، هغه به داسې یوه لاره تا ته در انتخاب کړې وي چې ستا د دنیا یا د اخرت تاوان پکښې وي؟ هېڅکله نه. بلکې د الله جل جلاله ټولې فرموتې او ټولې لارښوونې هغه لارښوونې دي چې په دنیا کې هم د انسان د عزت او عافیت سبب ګرځي او په آخرت کې هم د عزت او د عافیت او د کامیابۍ سبب ګرځي هیڅکله مؤمنه مسلمانه وروره الله عز وجل تا ته د داسې شي امر نه کوي چې ستا د دنیا یا د آخرت تاوان پکښې بلکې د هر کار امر چې درته کړی وي هغه به مؤمنه مسلمانه وروره ستا د دنیا او د اخرت ګټه وي نو زما ورونو دوستانو الله دې توفیق را نصیب کړي الله جل جلاله دې مو د ټولو هغو کارونو څخه وساتي چې الله په ناراضه کېږي او د ټولو هغو کارونو توفیق دې راکړي چې الله په راضه کېږي وما توفیقي الا بالله وعليه توکلت وإليه أنيب